د بقره مبارکه سوره چې د قران عظیم شان دوهمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 280 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 240 آیت څخه اوري والله مع الصابرين بیا چې کله طالوت لخر سره وخوځید نو وی ویل پر یو سین باندې د الله له لوري پر تاسو ازمویښت کیدونکی دی څوک چې د هغه اوبو څخه هغه زما ملګری نه دی زما ملګری یوازې هغه څوک دی چې پر هغو خپل تند ماته نه کړي هو که څوک یو نیمه لپه وڅخي نو ودی څخي خو پرته له یو واړه ټولګي نه نور ټول له هغه سیند نه خړوبه شول. بیا چې کله طالوت او ورسره ملګري مسلمانان له سیند نه پورې وتل وړاندې لاړل، نو هغو طالوت ته وویل چې نن په مونږ کې د جالوت او د هغه له لښکرو سره د مقابلې وس نشته. له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپله ورسره خبرې کړې دي، چا ته یې له نورو خواوو لوړې درجې ورکړې دي او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روښانه نښانې وربښلي او په سپېڅلي روح سره یې د هغه مرسته کړې ده. که د خدای خوښه وای، نو دا نه شوای کېدای چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښې نښانې یې لیدلې، په خپلو منځو کې جګړه کړې وای. هغه نه ویدې کیږي او نه پریشاني پرې راځي، په ځمکې او آسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي، څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړای شي؟ څه چې د بندګانو په وړاندې دي پر هغو هم خبر دی او څه چې له هغو نه پټ دي پر هغو هم خبر دی او د هغه له معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نه شي ایسارېدلای مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپله وغواړي د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی او د هغو ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانوونکی کار نه دی، یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقی قال انفصام لها والله سميع عليم د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته سم خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي هغه یوه داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅکله ماتېدونکې نه ده او الله د هر څه اورېدونکی ایا تا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې وه؟ په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې امله چې هغه ته الله حکومت ورکړی و. کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی، نو هغه په ځواب کې وویل، ژوند او مرګ زما په واک کې دی. ابراهیم علیه السلام وویل، ښه الله لمر له ختیځ نه راخېژوي، ته هغه له لویدیځ نه راوخېژوه. د دې په اورېدلو د حق هغه منکر هک پک حیران پاتې شو، خو الله ظالمانو ته سمه لاره نه ښيي. او کالذي مر علی قریة. یا خو د مثال په ډول هغه سړي ته وګوره چې هغه پر یو کلي تېرېده چې چتونه یې پر بل مخ نسکور شوي وو. هغه وویل، دا ودانۍ چې ورانې شوې دي، دا به الله په څه شان بیا ژوندۍ کوي، یعنې جوړوي؟ نو الله د هغه ساه واخیستله او هغه سل کاله مړ پروت و. بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه یې پوښتنه وکړه، ووایه څومره وخت پروت وې؟ هغه وویل، یوه ورځ یا څو ساعته به پروت وم. ویې فرمایل، سل کلونه درباندې په همدې حالت کې تېر شوي دي. اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون په کې نه دی راغلی. له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې ان هډوکي یې هم وراسته شوي دي. او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې مونږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو. اوس وګوره چې دا د هډوکو پښتۍ څنګه را پاڅوو، په غوښه او پوستو کې یې پټوو. کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو، نو ویې ویل، زه پوهېږم چې الله په هر څه قادر دی. او هغه پېښه دې هم در په زړه وي چې کله ابراهیم علیه السلام ویلي وو چې زما څښتنه! ما ته راوښیه چې ته په څه شان مړي ژوندي کوې؟ ویې فرمایل، ایا ستا پرې ایمان نشته؟ هغه عرض وکړ، ایمان خو لرم خو د زړه ډاډ یې نه غواړم. ویې فرمایل، ښه نو څلور مرغۍ راواخله، هغوی سره ټوټه ټوټه کړه، په خپلو کې یې ګډې ځان ته مایلې کړه، کوم خلک چې خپل مالونه د الله په لار کې لګوي او له لګښت نه وروسته پاسلونه نه کوي نه آزار ورکوي د هغو ثواب د هغو د رب سره دی او پر هغو څه ویره طرح غم خپګان نشته یو خوږه خبره او له یوې ناوړې خبرې نه تیریدل له هغه خیرات نه ډیر خدي چې ورپسې آزارول وي الله بې اړی دی او زغم د هغه صفت دی د دې پر خلاف کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله د خوشحالولو له پاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي، د هغو لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو باغ وي، که شیبه باران پرې وورېږي نو دوه چنده مېوې نیسي او که باران پرې و نه ورېږي هم نو یوه پرخه یعنې شبنم ورته کافي وي. تاسې چې هر څه کوئ خدای د هغو لیدونکی دی. ایا له تاسې نه یو څوک دا خوښوي چې د هغه یو ښېرازه تک شین باغ وي، په ویالو خړو به له خرما، انګورو او هر ډول مېوو نه ډک وي او په داسې حال کې ناڅاپه د اور بړبړکۍ ورباندې پرېوځي او وسوځي چې هغه په خپله بوډا او اولادونه یې ماشومان او د هېڅ کار نه وي؟ په دغه ډول الله تاسې ته خپلې خبرې بیانوي، تاسې ته ښایي چې غور او فکر وکړئ. اې مؤمنانو! کوم مالونه چې تاسې ګټلي دي او کوم شیان چې مونږ ستاسې لپاره له ځمکې نه راویستلي دي، د هغو ډېره غوره برخه د خدای په لار کې ولګوئ، داسې نه چې د هغه په لار کې د ورکړې لپاره د ډېر ناکاره شي ورکولو کوشش وکړئ، په داسې حال کې چې که همغه شی څوک تاسې ته درکړي، نو تاسې به هېڅکله د هغه اخیستلو ته زړه ښه نه کړئ، مګر دا چې د هغه په قبلولو کې له سترګو پټولو نه کار واخلئ. والله واسع عليم. شیطان تاسې له بې وزلۍ نه وېروي او شارمناک چلند غوره کولو ته مو هڅوي، خو الله خپل بخشش او پېرزوینې ته تاسې هیله من کوي. الله د ډېر پراخ لاس خاوند او پوه دی. وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون خلکو ته د هدایت نصیب کولو مسؤلیت پرتا نشته یوازې الله دی چې چاته خوښ شي هدایت ور په برخه کوي او تاسو چې کوم مال په خیرات کې لګوي کېګنه همدا تاسو ته ده او تاسو خو په همدی خاطر لګوي چې الله خوشاله کړئ له بل هر چا نه زیات د مرستې وړ هغه بې وزلي دي چې د الله په کار کې داسې نښتي دي چې د خپلو شخصي ګټو وټو لپاره د ځمکې پر مخ هیڅ راز هلې ځلې نه شي کولای. د هغو د استغنا په لیدلو بې خبره خلک ګمان کوي چې دوی شتمن دي. ته د هغو د څېرو په لیدلو د هغو په حال خبرېدای شې. خو هغوی داسې خلک نه دي چې چا ته کلک ودرېږي او څه وغواړي. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا خو کوم خلک چې سود خوري د هغو حال به د هغه چاغو نیوي چې پیریانو نیولې وي او په دې حال د هغو د اخته کېدو دلیل دا دی چې وایي تجارت خو هم لکه سود غوندې شی دی په داسې حال کې چې الله تجارت روا او سود ناروا کړی دی. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده، دوه سوه او شپږ اتیا مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له دوه سوه او پنځه اویاوم آیت څخه اورئ. نو چاته چې د هغه د رب له لوري دا نصیحت ورسید او په راتلونکي کې د سود له خوړلو نه ډډه وکړه نو څه چې یې مخکې خوړلي هغه خو یې خوړلي دي د هغه معامله له خدای سره ده او څوک چې له دې حکم نه وروسته بیا هم همداسې کار کوي هغوی دوزخیان دي تل به پکې اوسیږي خو که تاسې داسې و نه کړل نو خبر اوسئ چې د الله او د هغه د رسول له خوا ستاسې پر خلاف د جګړې اعلان دی. که اوس هم توبه وباسئ او سود پرېږدئ نو تاسې د خپلې پانګې اخیستلو حقدار یاست. نه تاسې ظلم کوئ او نه به پر تاسې ظلم وشي. د دواړو خواو تر منځ دې یو څوک چې هغه ته الله د لیکلو اهلیت ورکړی وي په انصاف سره سند ولیکي، هغه دې له لیکلو نه انکار نه کوي، لیکنه او املا دې هغه څوک وکړي چې حق ورباندې دی، یعنې پور اخیستونکی، او هغه دې له الله خپل رب نه وویریږي چې څه معامله شوې وي په هغې کې دې کمی زیاتی نه کوي، خو که پور اخیستونکی په خپله ناپوه یا کمزوری وي یا املا نه شي کولای نو د هغه ولي دې په انصاف سره املا وکړي بیا له خپلو نارینه وو دوه تنه پرې شاهدان ونیسئ او که دوه سړي نه وي نو یو سړی او دوه ښځې دې وي چې که یوه یې هېره کړي نو هغه بله به یې ور په زړه کړي دا شاهدان دې له داسې خلکو څخه وي چې د هغو شاهدي ستاسې په منځ کې قبلېدونکې وي شاهدانو ته چې کله د شاهدۍ وهلو وویل شي نو هغوی د انکار نه کوي. که معامله وړه وي او که غټه، د هغې نېټه ټاکل او سند لیکل بې اهمیته مه ګڼئ. د الله په وړاندې دا چلند ستاسې لپاره ښه د انصاف کار دی. په دې سره شاهدۍ تېرولو کې ښه اسانتیا راځي او په شکونو او شبهو کې ستاسې د اخته کېدو امکان کمېږي. هو! که تاسې په خپلو منځو کې لاس په لاس تجارتي راکړه ورکړه کوئ، نو د هغه د نه لیکلو هېڅ پروا نشته، خو د سوداګرۍ د راکړې ورکړې په وخت کې شاهدان ونیسئ، لیکونکی او شاهد دې نه ځورول کېږي، که داسې وکړئ، نو ګناه کوئ، د الله له قهره ووېرېږئ، هغه تاسې ته د عمل سمه لاره درښيي او هغه په هر څه پوه دی. نو د شیانو په ګیره واخیستلو معامله وکړئ، که له تاسې نه څوک پر بل باندې باور وکړي یا له هغه سره څه معامله وکړي، نو په چا باندې چې باور شوی دی هغه دې امانت ادا کړي او له خپل رب الله څخه دې وویریږي او شاهدي هېڅکله مه پټوئ، څوک چې شاهدي پټوي د هغه زړه په ګناه خیرن دی او الله ستاسې له عملونو څخه بې خبره نه دی. په آسمانو او په ځمکه کې چې څه دي ټول د الله دي، تاسې که د خپلو زړونو خبرې ښکاره کړئ او که یې پټې وساتئ، په هر حال الله به له تاسې نه د هغو حساب واخلي، بیا د هغه واک دی چاته یې چې خوښه شي وبه یې بخښي او چاته یې چې خوښه شي سزا به ورکړي، هغه په هر څه قادر دی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم پر هغه هدایت ایمان راوړی دی چې د هغه د رب له خوا پر هغه نازل شوی دی او څوک چې د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم منونکي دي هغوی هم دا هدایت د زړه په مینه منلی دی دوی ټول الله د هغه پرښتې د هغه کتابونه او د هغه پیغمبران منلي دي او د هغو وینا دا ده چې مونږ د الله په پیغمبرانو کې یو له بله توپیر نه کوو الله هیڅ ساکښ ته د هغه له وسې پورته مسؤلیت نه متوجه کوي، هر چا چې څه ښه کړي دي د هغو میوه د همغه ده او چا چې څه بدي کړې ده د هغې ګناه پر همغه ده، مؤمنانو! تاسې داسې دعا وکړئ، ای زمونږ ربه! که له مونږ نه څه هیره او خطا صادره شي مونږ پرې مه نیسه، څښتنه! پر مونږ هغه پېټی مه ږده چې له مونږ نه مخکنیو خلکو باندې دې ایښی وو. زموږ څښتنه د کوم پیټي پورته کولو چې په مونږ کې وس نشته هغه پر مونږ مګده له مونږ سره آسانی وکړه زمونږ له ګناهونو څخه تیر شه پر مونږ رحم وکړه ته زمونږ کار جوړونکی د کافرانو په مقابله کې زمونږ مرسته وکړه د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان درېیمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده، دوه سوه مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان، پوره رحم لرونکی دی. والله عزیز ذو انتقام هغه پر تا دا کتاب نازل کړی چې په حق راغلی دی او د هغو کتابونو رښتینه کوي چې له ده نه پخوا راوړل شوي وو له دې نه مخکې هغه د انسانانو د هدایت لپاره تورات او انجیل نازل کړی دی او هغه هغه محک لېږلی دی چې د حق او د باطل توپیر ښوونکی دی، اوس چې کوم خلک د الله د فرمانونو له منلو نه انکار وکړي هغوی به ارو مرو په سخته سزا اخته شي، الله د بې امانه زور څښتن او د بدو بدله ورکوونکی دی. ان الله لا يخفى عليه شيء في الارض ولا في السماء د کومو خلکو په زړونو کې چې کوږوالی دی، هغوی د فتنې راوړلو لپاره تل په همدې متشابهاتو پسې ګرځي او هغو ته د معنا برابرولو هڅه کوي، په داسې حال کې چې د هغو په حقیقي معنا له الله نه پرته بل هیڅوک نه پوهیږي. د دې پر خلاف کوم خلک چې پاخه عالمان دي، هغوی وايي چې، موږ پر هغو ټولو ایمان لرو، دا ټول زموږ د رب له لوري دي. کله چې تا موږ پر سمه لاره خوځولي يو، نو بيا مو هېڅکله زړونه مه کږوه. موږ ته د خپلې پېرزوينې له زېرمې نه رحمت را په برخه کړه، چې همدا ته حقيقي لوروونکی يې. صدق الله العظيم. الله ستر رښتيا ويونکی دی. د آل عمران مبارک سوره چې د قران عظیم شان دریمه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 200 مبارک آیاتونه لري لیدونکو د سر په سترګو لیدل چې د کفارو ډله د مسلمانانو د ډلې دوه چنده ده، خو نتیجه یې ثابته کړه چې د الله چې چاته خوښه شي په خپل بري او نصرت ورسره مرسته کوي. د بصیرت خاوندانو لپاره په دې کې ستر درس پروت دی. د خلکو لپاره نفسي غوښتنې، ښځې، اولادونه، د سرو او سپینو زرو زېرمې، نښه شوي آسونه، څاروي او کروندې د ډېرې مینې وړ ګرځول شوي دي، خو دا هر څه د څو ورځې دنیوي ژوندانه وسایل دي. په حقیقت کې چې کوم ډېر ښه استوګنځی دی، هغه له الله سره دی، ووایه زه در وښایم چې له دې نه ډېر ښه شی څه دی؟ د هغو خلکو لپاره چې د پرهېزګارۍ چلند غوره کړي، د هغو له رب سره باغونه دي چې تر هغو لاندې به ویالې بهېږي، هلته به د تل لپاره اوسېدونکي وي، سپېڅلې مېرمنې به یې ملګرې وي او د الله د رضا په ګټلو به سر لوړي وي، الله د خپلو بندګانو کړه وړه په ښه شان ویني. الله په خپله د دې خبرې شاهدي ویلې ده چې له هغه پرته بل هیڅ خدای نشته او په رښتیا او ټول اهل علم هم په رښتیني او منصفانه توګه په دې شاهدان دي چې له هغه زورور باحکمته څخه پرته په واقع کې هیڅ بل خدای نشته د الله په وړاندې دين همدا اسلام دی، له دې دين نه پرته چې اهل کتابو کومې مختلفې لارې غوره کړې، د هغو د دې چارچلند له دې پرته بل هيڅ دليل نه وو چې هغو له علم ورکول کېدو نه وروسته په خپلو منځو کې يو پر بل باندې د تېري کولو په خاطر داسې وکړل او هر څوک چې د الله د حکمونو او لارښودنو د اطاعت نه منکر شي الله به له هغه سره بې له څه ځنډه حساب وکړي. والله بصير بالعباد اوس که دا خلک له تا سره شخړه وکړي نو دوی ته ووایه ما او زما پیروانو خو د الله په وړاندې د تسلیم سر ښکته کړی دی او له اهل کتابو او غیر اهل کتابو دواړو نه پوښتنه وکړه آیا تاسو هم د هغه اطاعت او بندگی منلې ده که یې منلې ده نو سمه لاره یې وموندله د هغو دا ډول چلن له دې امله دی چې وایي د دوزخ اور به پر مونږ له سره ونه لګي او که د دوزخ عذاب مونږ ته راکړل شي هم صرف څو ورځې به وي د هغو مصنوعي عقیدو هغوی د خپل دین په باب په لویو غلطو انګیرنو کې غورځولي دي فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون خو پر هغو به څه راشي چې کله مونږ هغوی په هغه ورځ راغونډ کړو چې د هغې راتګ یقیني دی په هغه ورځ به هر چاته د خپلو کړو پوره بشپړه بدله ورکړی شي او پر هیچا به ظلم ونشي چاته چې دې خوښه شي عزت ورکوي او څوک چې وغواړي ذلیله کوي. ښېګڼه ستا په واک کې ده، بېشکه ته په هر څه قادر یې. تولج اللیل فی النهار وتولج النهار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير مؤمنان د هیڅکله داسې نه کوي چې مؤمنان پریږدي او له کافرانو سره ملګرتیا او دوستي وکړي څوک چې داسې چلند وکړي د هغه له الله سره هیڅ اړیکه نشته والله علی کل شیء قدیر. ای پیغمبره! خلک په دې خبر کړه چې ستاسې په زړونو کې چې هر څه دي که تاسې هغه پټ وساتئ او که یې ښکاره کړئ، الله په هر حال پرې پوهېږي. په آسمانونو او ځمکه کې هیڅ داسې کوم شی نشته چې د هغه له علم څخه دباندې وي او د هغه زور پر هر څه چلېږي. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان درېیمه سوره ده، په مدینې منورې کې رانازله شوې ده، دوه سوه مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له دېرشم آیت څخه اورئ. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من هغه ورځ راتلونکې ده چې هر نفس د خپلو کړو مېوه حاضره ومومي، که یې ښه کړي وي او که بد. په هغه ورځ به انسان دا هیله څرګنده کړي چې کاشکې له ده نه دا ورځ ډېره لرې وای. الله تاسې له خپله ځانه وېروي او هغه د خپلو بندګانو ډېر زیات خیر غوښتونکی دی. هغه ډېر ښه بښونکی او د رحمت څښتن دی. قل اطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين هغو ته ووایه چې د الله او رسول اطاعت ومنئ بیا که هغوی ستا دا بلنه ونه مني نو دا بیا بیخي نشي کېدای چې الله له داسې خلکو سره مینه وکړي چې د هغه او د هغه د رسول له اطاعت نه انکار کوي الله آدم علیه السلام، نوح علیه السلام، د ابراهیم زوزات او د عمران زوزات پر ټولو نړیوالو پورته کړی او د خپل رسالت لپاره یې غوره کړی و. دوی د یوې لړۍ خلک و چې ځینې د ځینو نورو له زوزات نه منځ ته راغلي و. الله د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. په داسې حال کې چې څه چې هغې زېږولي وو الله ورباندې پوره خبر و او هلک د نجلۍ غوندې نه وي، هر څه چې ده ما د هغې نوم مریم ایښی دی او زه هغې او د هغې راتلونکي زوزاد ته د رټل شوي شیطان له شر څخه ستا پناه غواړم. ذکریا به چې هر وخت محراب کې هغې ته ورتلو نو له هغې سره به یې د خوراک او څښاک څه ناڅه میندل پوښتنه به یې کوله مریم دا تا ته له کومه راځي هغې به ځواب ورکاوه د الله له لوري راغلي دي د الله چې چاته خوښه شي بې حسابه یې ورکوي په ځواب کې پرښتو ورته غږ وکړ او هغه په دې وخت کې په څیله خانه کې په لمانځه ولاړو چې الله تا ته د یحیا زیری درکوي هغه به د الله له لوري د یو فرمان د ریښتینوونکي په توګه راشي په هغه کې به د سردارۍ او لویۍ نښه وي پر خپل نفس به په ټوله معنا حاکم وي په پیغمبرۍ به سرلوړی وي او په ښو کسانو کې به وشمیرل شي عرض یې وکړ، څښتنه! نو ماته کومه نښه وټاکه. ویې فرمایل، نښه دا ده چې ته به تر درېیو ورځو پورې له خلکو سره له اشارې پرته څه خبره و نه کړې او یا به یې و نه شې کړای. په دې موده کې خپل رب ډېر یادوه او سهار او ماښام د هغه د پاکۍ ستایونکی اوسه. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِکَةُ يَا مَرْیَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاکِ وَطَهَّرَکِ وَاصْطَفَاکِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِینَ نو هغه وخت را ورسید چې پرښتې مریم ته راغلې او ویې ویل، ای مریم! الله ته غوره کړې او تا ته یې سپېڅلتیا دربښلې او د ټولې نړۍ پر ښځو یې تا ته ترجیح درکړې. يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. د خپل پروردګار د فرمان تابع اوسه، د هغه په وړاندې سر په سجده اوسه، او کوم بندګان چې د هغه په وړاندې سر ښکته کوونکي دي، ته هم له هغو سره سر ښکته کوونکی اوسه. اې محمده! دا پټ خبرونه دي چې مونږ یې تا ته د وحې په وسیله وایو، که نه ته خو په هغه وخت کې هلته نه وې چې د هیکل خدمتګارانو د دې فیصلې په خاطر خپل خپل قلمونه غورځول چې د مریم سرپرست به څوک کیږي او نه ته په هغه وخت کې موجود وې چې د هغو پرې جګړه وه. او کله چې پرښتو وویل، اې مریم! الله تا ته د خپل یو فرمان زیری درکوي، د هغه نوم به مسیح عیسی بن مریم وي، په دنیا او په آخرت کې به د عزت څښتن وي، د الله په نږدې بندګانو کې به شمېرل کېږي، خلکو سره به په زانګو کې هم خبرې وکړي او په زړښت کې به یې هم وکړي، مريم چې دا واورېدل ويې ويل، پروردګاره! زما زوی له کومه شي؟ ما ته خو چا لاس قدرې هم نه دی راوړی. ځواب ورکړ شو، همداسې به وشي، الله چې چا ته اراده وکړي پيدا کوي يې، هغه چې کله د کوم کار کولو فيصله وکړي نو صرف دومره وايي چې وشه او هغه کېږي. او کله چې هغه د پیغمبر په توګه بنی اسرائیلو ته ورغی نو وی ویل، زه ستاسې د رب له خوا له نښاني سره تاسې ته راغلی یم. زه ستاسې په مخ کې له خټې نه د مرغۍ د شکل یوه مجسمه جوړوم او په هغې کې پوکی کوم. هغه د الله په امر الوتونکی جوړیږي. زه د الله په امر مورزادي ړوند او پیس روغوم او مړي ژوندي کوم. زه تاسې ته ښه یم چې تاسې څه خورئ او څه په خپلو کورونو کې زېرمه کوئ. په دې کې تاسې ته پوره نښانه ده که تاسې ایمان راوړونکي یاست. ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون او زه د هغې ښوونې او هدایت رښتینونکی راغلی یم چې له تورات نه اوس زما په زمانه کې موجود دی او د دې لپاره راغلی یم چې تاسې ته ځینې هغه شیان حلال کړم چې پر تاسې حرام کړای شوي دي الله هم زما رب دی او هم ستاسې له دې امله تاسې د همغه بندګي غوره کړئ همدا سمه سیخه لاره ده د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان درېمه سوره ده په مدینه منورې کې را نازله شوې ده دوه سوه مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له دوه پنځوسم آیت څخه اورئ کله چې عیسی درک کړه چې بني اسرائیل کفر او انکار ته چمتو دي، نو هغه وویل، څوک د الله په لار کې زما ملاتړ کېږي؟ حواریانو په ځواب کې وویل، مونږ د الله ملاتړ یو. مونږ پر الله ایمان راوړی. شاهد اوسه چې مونږ مسلمانان، یعنې د الله په لار کې سرټیټوونکي یو. زموږ څښتنه کوم فرمان چې تا را لېږلی دی موږ هغه منلی او د پیغمبر پیروي مو قبوله کړې ده زموږ نوم په شاهدي ویونکو کې ولیکه ومکروا ومکر الله والله خیر الماکرین. بیا بنی اسرائیلو د مسیح پر خلاف پټې دسیسې پیل کړې، په مقابل کې الله هم خپل پټ تدبیر په کار واچاو او په داسې تدبیرونو کې الله تر ټولو وړاندې دی. هغه خو د همدې الله پټ تدبیر و چې کله یې وویل چې ای عیسی زه اوس تا بیرته راولم او تا به خپل لوري ته راپورته کړم او چا چې ته نه یې منلی له هغو نه یعنې د هغو له څنګ نه او د هغو په ناولي چاپېریال کې له هغو سره له هستوګنې نه به تا پاک کړم او ستا پیروان به تر قیامته پر هغو خلکو برلاسي کړم چې ته یې نه یې منلی او هغوی به کوم رستندوی ونه مومي او کوم کسانو چې د ایمان او نیکیو چلند غوره کړی دی هغو ته به د هغو ثوابونه پوره بشپړ ورکړی شي او ښه وپوهیږئ چې الله ظالمان هیڅکله نه خوښوي ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم د الله په وړاندې د عیسی مثال د آدم غوندې دی چې الله هغه له خاورې نه پیدا کړ او امر یې ورته وکړ چې شه نو هغه وشو. الحق من ربک فلا تکن من الممترین. او هم به خپلې خپلې کورنۍ راولو او د خدای په وړاندې به دعا وکړو چې که هر څوک دروغجن وي پر هغه دې د خدای لعنت وي. د آل عمران مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان درېیمه سوره ده په مدینې منورې کې رانازله شوې ده، دوه سوه مبارک آیاتونه لري، تلاوت او پښتو ترجمه یې له دوشپېتم آیت څخه اورئ. دا بیخي صحیح واقعیتونه دي او حقیقت دا دی چې له الله نه پرته هیڅ بل خدای نشته او هغه د همدې الله ذات دی چې د هغه زور پر ټولو بر او د هغه حکمت د کائناتو په نظام کې کاریګر دی نو که دوی په دې شرط له مقابلې نه مخ واړوي نو دا به په ډاګه شي چې هغوی مفسدان دي او الله د فساد خورونکو په حال ښه خبر دی دا چې مونږ له الله نه پرته د هیچا بندګي و نه کړو، له هغه سره هیڅوک شریک و نه ګڼو او له مونږ نه دې هیڅوک له الله نه پرته هیڅ یو په ربوبیت و نه نیسي، که هغوی د دې بلنې له منلو نه مخ واړوي نو په ډاګه ورته ووایه چې شاهدان اوسئ مونږ خو مسلمانان یعنې یوازې د خدای بندګي کوونکي او اطاعت کوونکي یو. به علم والله يعلم وانتم لا تعلمون تاسو چې د کومو شیانو علم لري په هغو کې خو بحثونه کوئ په هغو چارو کې ولې څېړنه کوئ چې له تاسو سره د هغو په باب هیڅ معلومات هم نشته الله پوهیږي تاسو نه پوهیږئ څوک چې تر ټولو زیات د دې حقدار دي چې ابراهیم علیه السلام ته منسوب شي هغه خلک دي چې د هغه پیروي یې وکړه او اوس دا پیغمبر او د ده منونکي د دې منسوبېدو زیات حقدار دي. الله یوازې د همغو کسانو ملاتړ او مرستندوی دی چې ایمان یې راوړی وي. والله واسع عليم. دغه راز دا خلک په خپلو کې سره وايي چې د هيچا خبره مه منئ چې ستاسې پر دين نه وي. اې پيغمبره دوی ته ووايه چې اصلاً خو هدايت د الله هدايت دی او دا د هغه ورکړه ده چې يو چاته همغه څه ورکړی شي چې يو وخت تاسې ته درکړی شوي وو. یا دا چې نورو ته ستاسو د پروردګار او حضور ته د وړاندې کېدو لپاره ستاسو پر خلاف قوي دلیل په لاس ورشي اے پیغمبر دوی ته ووایه چې فضل او لورونه د الله په واک کې ده چاته چې خوښ شي ورکوي هغه د پراخ نظر څښتن دی او په هر څه پوهیږي يختص برحمته من يشاء له اهل کتابونو څوک داسې دي چې که ته پر هغه باندې د ډاډ له مخې په پنډونو مال او شتمنۍ ورکړې نو هغه به ستا مال تا ته بېرته درکړي او څوک پکې داسې دي چې که ته ورباندې د یوې اشرپۍ اعتبار هم وکړې بېرته به یې در نه کړي مګر دا چې د هغه په سر ودرېږي د هغو د دې اخلاقي حالت سبب دا دی چې هغوی وايي د بې سوادو یعنې غیر یهودي خلکو په باب پر مونږ څه مؤاخذه نشته او دا خبره هغوی بیخي په دروغجنه وینا د الله لوري ته منسوبوي په داسې حال کې چې هغو ته څرګنده ده چې الله داسې نه دي ویلي ښه نو ولې به له هغو نه پوښتنه ونه شي نو د هغو لپاره په آخرت کې هیڅ برخه نشته، الله به د قیامت په ورځ نه له هغو سره خبرې وکړي، نه به د هغو لوري ته وګوري او نه به هغوی سپیڅلي کړي، بلکې د هغو لپاره خو دردناک عذاب دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.